لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم او دغه کان بغت ظالم څوک چې نه پرېږدي د الله پاک په عبادت ځایو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي دا چې خلک د دې وړ نه دي چې په دې بدت ځایو کې قدم کېږدي او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي د هغوی لپاره خو په دنیا کې رسوایي او په آخرت کې لوی عذاب دی ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم ختیز او لویدیز ټول د الله پاک دي په هر لوري چې تاسو مخ واړوي هغه لوري ته د الله مخ دی الله پاک د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهیدونکی دی الله څوک په دې ولې سره نیولې دي الله پاک د دې خبرو پاک دی اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او آسمانونو ټول اړتې د هغه دي ټول د هغه د امر منونکي دي بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هغه د آسمانونو او ځمکې هستوونکی دی او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې شي نو هغه کیږي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ناپوهان وایي چې الله پاک په خپل غلي موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه لکه غږی نه راوړي همدا شان خبرې د دوی نه مخکې خلکو هم کولې د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي تر څو چې ته د هغو په لاره لاړ نه شې دوی ته په کلکه ووایه چې سمه لاره یوازې هماغه ده چې الله پاک ښودلې ده او که ته د هغه علم نه وروسته چې درکړی شوی دی د هغو په خواهشاتو پسې لاړ شې نو ستا هېڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله پاک له نیولې نه دې وژغوري الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون کومو خلکو ته چې موږ کتاب ورکړی دی هغه داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی هغه ور باندې د زړه کومي ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د منلو چلند غوره کړی هغه په اصل کې ځانمن دي او ویریږئ له هغې ورځې نه چې هېڅوک به هېڅ چا په یوه ذره څه درد ونه خوري نه به له چا نه فدیه قبوله کړای شي نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهګارانو ته د کومې خوا نه څه مرسته ورسېدای شي یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم علیه السلام و سلام باندې د هغه رب د څو خبرو آزمایښت وکړ او هغه هغه ټول سرته ورسولې نو الله پاک ویل زه تا د ټولو خلکو قائد ټاکم ابراهیم علیه السلام عرض وکړ او آیا زما اولادی سره هم همدا وعده ده هغه جل جلاله ویل د زما وعده د ظالمانو سره نشته وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين الذين والركع السجود او دا چې موږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړو او خلکو ته امر کړو چې په کوم ځای کې چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د عبادت لپاره درېږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړئ او ابراهيم عليه الصلاه والسلام او اسماعیل علیه السلام یا سلام ته مې په کلکه ویلو چې ما دا کور د طواف کوونکو کله کېدونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره سوتره کړئ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير او دا چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام دعا وکړه اے زما رب دا خار د امن خار وګرځوه او د دې چې دون کو ته چې څوک الله پاک او آخرت نمی او ته هر ډول میوه روزي کړه دا رد په جواب کې ویل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځې ژوندون وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډېر ناکاره استوګنځی دی او در یاد کړه چې کله ابراهیم علیه السلام و سلام او اسماعیل علیه السلام و سلام د دې کور دیوالونه پورته کړل نو دعا یې کوله ای زموږ ربه له موږ نه دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اورېدونکی او په ټولو شیانو پوهېدونکی یې ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے رب موږ دواړه تا ته ایښودونکي وګرځوه زموږ له ذوات نه یو داسې قوم را د بره کړه چې تا ته غاړه ایښودونکی وي موږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زموږ لنډپارۍ معاف کړه ته لوی بخونکی او رحم کوونکی او اے رب په دې خلکو کې د هم دوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاته و چې دوی ته ستا آیتونه واوروي هغو ته کتاب او حکمت ورزده کړي او د هغو ژوند سوتره کړي ته د لوی قدرت او حکمت څښتن یې لغه چا پرته چې په خپل خپل ځان حماقت او جهالت اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولای شي ابراهيم عليه السلام خو هغه څوک دی چې موږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره ورکړو او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولي کې وي پر همدې مسلک باندې د تلو لارښودنه هغه خپل ځای ذاته کړې وه او همدا سپارښتنه یعقوب علیه السلام وسلام خپل اولاد یې ته کړې وه هغه ویلي و چې زما بچیانو الله پاک ستاسو لپاره همدا دین غوره کړی دی له دې امله د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شئ او آیا تاسو هغه وخت حاضر و چې کله یعقوب علیه السلام د دې دنیا نه رخصتې ده د مرګ په وخت کې له خپلو بچیانو نه پوښتنه وکړه بچیانو د ما وروسته به تاسو د چا بندګي کوئ هغه ټول په جواب ویل موږ به د هغه یو خدای جل جلاله بندګي کوو چې هغه تا او ستا پلرونو د کومو ابراهیم علیه السلام و سلام اسماعیل علیه السلام و سلام او اسحاق علیه السلام و سلام ته خدای منلی دی او موږ هغه ته غاړه ایښودونکي یو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هغه څه کسانو چې تیر شول څه چې هغه غټلې دي د هغه لپاره دي او څه چې تاسو غټي هغه تاسو لپاره دي د تاسو نه د دې پوښتنه ونشي چې هغه څه کول عیسایان وایي عیسایان چې چې هدایت درته وشي دوی ته ووایه نه دا هم نه دا هم نه بلکې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام مسلک او ابراهیم علیه الصلاة والسلام د مشرکانو نه نه مسلمانانو وایي چې موږ ایمان راوړی دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ ته راغلی دی او هغه چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام اسماعیل علیه الصلاۃ والسلام اسحاق علیه الصلاۃ والسلام او یعقوب علیه السلام زوزات ته راغلی او هغه چې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام او نورو ټولو پیغمبرانو ته د هغو د رب لوري ورکړ شوی وو موږ د هغو په منځ کې هیڅ توپیر کوونکو او توپیر نه کوو او موږ الله ته سرټیټوونکي یو فإن آمنوا به لما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بیا که هغوی همغسې ایمان راو لکه چې تاسې راوړی دی نو سمه لاره یې وموندلی او که له هغه نه مخ واړوي نو څرګنده خبره ده چې هغوی په ځیلیتوب کې نښتې دي د دې امله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله پاک ستاسې د ملاتړ لپاره کافي دی هغه هر څه اوري او پر ټولو خیالو پوهیږي ووایا د الله رنگ غوره کړئ د هغه له رنګ نه به څه د چا رنګ وي او موږ د هغه بندګي کوونکي یو ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسو د الله جل جلاله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسې زموږ عملونه زموږ او ستاسو عملونه ستاسو د پاره دي او موږ خپل بندگی یوازې د الله پاک لپاره خالصه کړې ده أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون یا آیا ستاسو وینا دا ده چې ابراهیم علیه الصلاة والسلام اسماعیل علیه الصلاة والسلام اسحاق علیه الصلاة والسلام یعقوب علیه الصلاة والسلام او د یعقوب علیه الصلاة والسلام زوجات ټول یهودیان وو یا نصرانیان وو وایا تاسو ډیر ښه پوهیږئ که الله پاک دغه چا نه بلوي ظالم بل څوک چې د الله پاک له لوري هغه ته د یوې شاهدۍ ذمواري ورلغاړ شوي او هغه پټه کړي ستاسو د حرکتونو څخه الله پاک ما خبر نه دی تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هغوی څه کسانو چې لاړل د هغوی ګټلې د هغوی لپاره او ستاسې ګټلې ستاسې لپاره د تاسو نه به د هغوی د عملونو په باب پوښتنه ونه شي ناپوهان به ارومرو وایي پر دوی څه شوي دي چې په ناکاپي توګه له هغې قبلې نه واوښتل چې مخکې د هغې لوري ته لمونځ کاوه ای پیغمبره دوی ته ووایه ختیځ او لویدیځ ټول د الله پاک دي د الله چې هر چا ته خوښه شي سمه لاره ورښیي او په همدې ډول موږ تاسې یو امت وسطه ګرځولي یاست تر څو تاسې په نړیوالو شاهدان او پیغمبر پر تاسې شاهد اوسي پخوا چې تاسو کوم لوري ته مخ اړاوو هغه مو صرف د دې ښوونې لپاره قبله ټاکل وه چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیروي کوي او څوک په شا وړي دا کار خو ډیر سخت و مګر د هغو کسانو لپاره هیڅ سخت ثابت نشو چې د الله پاک د لارښوونو نه یې ګټه اخیستې وه الله به ستاسو دا ایمان هیڅکله ضایع نه کړي باور ولرئ چې هغه پر خلکو ډیر مهربان او رحمت کوونکی دی وحيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون د اسمان لوري ته ستا بیا بیا مخ او خپل موږ وینو دا د موږ تا د هغې قبلې لوري ته ګرځوي چې ستا خوښېږي د مسجد حرام لوري ته مخ وګرځوه اوس چې تاسې هر چېرته اوسئ نو همغه لوري ته مخ واړوئ لمونځ وکړئ کومو خلکو ته چې کتاب ورکړل شوی دی خو پوهېږي چې د قبلې بدلېدو دا امر د هغو د رب لخوا او حق دی خو د دې سره سره چې دوی څه کوي الله پاک ورته ناخبره نه دی ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءهم انك اذا لمن الظالمين کته دې اهل کتاب ته هر نښانه راوړي نشي کېدای چې دوی ستاسو قبلي پیروي وکړي او نه ته دا کولای شي چې د هغو د قبلې پیروي وکړي او د هغو هیڅ یوه ډله د بلې ډلې د قبلې پیروي ته هم تیاره نه ده او په تل هغه علم نه وروسته چې درته راغلی دی د هغو غوښتنو پسې لاړ شي نو ارومرو به په ظالمانو کې وشمېرل شي کوم خلق ته چې موږ کتاب ورکړی دی هغه دا ځای چې قبله ټاکل شوې ده دا چې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاده پیژني خو له هغو نه یوه ډله د پوهې او ادراک سره سره حق پټوي الحق من ربك فلا تكونن من الممترين د مسجد حرام لوري ته ورواړوه ځکه چې دا ستا د رب بیخي په حق فیصله ده او الله پاک ستاسې له عملونو څخه بېخبره نه دی ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عدة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون او له هر ځایه چې تېرېږئ خپل مخ د مسجد حرام لوري ته وګرځوه او هر چېرته چې یا تاسو یاست د عمود لوري ته مخ واړوئ لمونځ ادا کړئ تر څو ستاسو په خلاف خلکو ته دلیل په لاس ورنشي خو د ظالمانو ژبه به په هیڅ حال کې ونه تړل شي الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون لکه چې ما ستاسو په منځ کې په خپله له تاسو نه یو پیغمبر مبعوث کړ چې تاسو ته زما آیتونه اوروي تاسو ژوند ستره کوي تاسو ته د کتاب او حکمت ښوونه کوي او تاسو ته هغه خبرې درځه کوي چې تاسو پرې نه پوهېدئ په دې حالاتو کې چې څوک صبر وکړي او د مصیبت راتلو په وخت کې وایي چې موږ د الله پاک یو او د هغه الله لوري ته زموږ ورګرځېدل دي هغه ته زیره ورکړه په یقیني توګه صفا او مروه د الله پاک د نښانو څخه دي له دې امله څوک چې د بیت الله حج یا عمره وکړي د هغه لپاره یو بال نشته که دوی دوی غونډیو ترمنځ طواف وکړي او څوک چې په خوښه مینه څه نیک کار وکړي الله پاک پرې خبر دی او دغه قدر کوونکی دی کوم خلک چې زموږ نازل شوي روښانه لارښوونې او هدایات پټوي په داس حال کې چې موږ هغه د ټولو انسانانو د لارښودنې لپاره په خپل کتاب کې بیان کړی دی باور ولرئ چې الله پاک هم ورباندې لعنت وایي او ټول لعنت ویونکي هم ورباندې لعنت وایي البته څوک چې دا کار پرېږدي خپل کړه وړه سم کړي او څه چې پټ کړي وو د هغو په بیانولو پیل وکړي هغو ته به زه بخښنه وکړم او زه لوی بخښونکی او رحم کوونکی یم کومو کسانو چې د کفر چلند غوره کړ او هم دا د کفر حالت کې مړ شول پر هغو باندې د الله پاک فرښتو او ټول انسانانو لعنت دی خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون د دې حقیقت پېژندنې لپاره که کوم نښه نښانه په کار ده نو څوک چې له پوهې نه کار اخلي د هغوی لپاره د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې یوه په بله پسې د شپې او ورځې په پرله پسې راتګ کې هغو بیړیو کې چې د انسانانو د ګټې وړ شیانو د ولو راولو لپاره په سیندونو او سمندرونو کې ګرځي را ګرځي د باران په هغو اوبو کې چې الله له پاسه راوروي او د هغو په وسله ځمکه ژوندۍ کوي او په خپل دغه انتظام سره یې په ځمکه کې هر راز تاکخان خوار کړي دي د بادونو په لګېدو کې او په هغو ورځو کې چې د آسمانونو او ځمکې په منځ کې د امر ښکیل دي بې شمېره نښانې دي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله خو د خدای پاک پر یووالي باندې د دې ښکاره څرګندو دلالت کوونکو نښو نښانو د لیدلو سره سره هم ځینې خلق داسې دي چې د الله جل جلاله نه پرته نور د هغه سیالان ګرځوي او پر هغو داسې مهم دي لکه چې څنګه له الله سره مینه لرل ښایي په داس حال کې چې ایمان لرونکو ته تر هر څه زیات الله پاک ګران دی هغه ادراک او احساس چې دې ظالمانو ته د عذاب لیدو په وخت کې پیدا کېدونکی دی که همدا نن دوی لیدلی وای نو باور به راغلی وای چې ټول قوت او ټول واکمنۍ یوازې الله پاک لره دي او په دې به یې هم باور شوی وای چې الله سره ډېر سخت عذاب شته إذ تبوأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب کله چې هغه سزا ورکړي هغه وخت به حالت داسې وي چې همغه لیډران او رهبران چې په دنیا کې پیروي کېدله له خپلو پیروانو څخه به بېزاري څرګنده کړي خو په عذاب به اخته شي او د هغو د ټولو سببونو او وسایلو لړۍ به پرې کړی شي